الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت مدنی دور واقعات او خاص کر غزوات د جهادونو متعلق واقعات شروع فتح مکه او د مکه د فتح واقعات تفصيلات مخکې بیان شوی مکه فتح شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریبا مکه کې س نور لس ورځې تیرې کړې بیا نبی علیہ السلام د حنین د غزوی اراده وکړه مکی پس بیا حنین ته نبی علیہ السلام تله حنین د زینوم ده دغلطه څه قبایلي خلک اوسېدل، د غرونو قبایلي جنګجو خلک او ډېر متکبر قسم خلک زورورم چای ته ثقيف او حوازن ویل کی د نمونه کله چې نبی علیہ السلام مکه فتح کړه قریش زیر شو نو دوی راغون شو دوی یره دی پیغمبر خو مکه فتح کړه دغه خلک تابع شو خو مونږ نه تابع کیو مونږ سره کمزوري خونیو مونږ د نه تسلیمو مقابله به وسره کوو نو سقیف او حوازن قبایل دا پکې غټ قبایل دوا لاندې وسنور بنو سعد او بنو بکر او مختلفه قبیله و امر جمع کړي شل زرا فوج او لخر تیار ک د نبی علی السلام د مقابله د پاره د ثقيف مشر کنانا بن عبد یلی یلیلو او نورم پکې داسې اهم خلک او ټولو په اتفاق د جنگ د پارا مشر مالک ابن عوف نصری د مقرر ک دا د 24 سال نوجوان الک خډیر جنگجو او د هغه علاقې د ملکانو د غټو خلکو د خاندان نه د جنگ په ترتیب هم خپوي ده نو جنگ د پاره ده مشر دی به مشر هغه دا ټول لخر فوج تربیت ک مقابله فیصله وکړه خو یو اعلان وک زبم مشرکوم د جنگ خو شرط بې یو شرط بدای چې ځان سره با خزي بچي ساروي ګړي بيزي او خان ټول میدان ته وړو بس دې کې د الله حکمتو دا ټول الله مسلمانانو ته غنیمت کې ورکول نو دای دا یو ناپوه فیصله کړې و نبی علیہ الصلات والسلام ته پته ولګی دا چې حوازن او ثقيف د مسلمانانو خلاف را جمع شوی دی او مکه باندې د عملو کول اراده لري دی ورزو به دا خنن مکه په تکړه سبا مونږ بسی راځي نبی علیہ السلام لا اطلاع رااله چې دغه سي او اراده لري نو نبی علیہ السلام مکه کې پاتې نشو حکمت پکې دا چې مکه کې ایثار شم او دی په مقام لو کې او دلته وسر مقابله کو نو دلته خو لګو روزو مخ کې په دې جنگ مسلط شو او دا نوې نوې مسلمانان دی ورکینو اسنه دوی تنگ نشي نو نبی علیہ السلام اراده وکړه مونږ ورپسې ورسو دوی راځي مونږ ورسو نو نبی علیہ السلام شپغم شوال باندې د رمضان کې خو مکه فتح کړه شوال ورکوټي اختر پشپغم روا شپغم تاریخ دا افته پورز دا اتمه هجری وا هم فتح مکه والا کال نبی علیہ السلام دا مکه نه ووت دول زرا فوج و سراو ای شل زر دی او لز زر و زر مدینه نراغلیو مجاهدین صحابه کرام او دا دو زر و سر د مکه نه یو ځای شو ځکه مکه والام بس زیر شو او اسلام راوړو سپکه مشرکان هم ځان سره روان کړي و سرداران د مکه د دفاع بنو نو دوله زره کسانو مکه نه چې کله نبی علی السلام وته نو د مکه یو صحابي چې فتح مکه کې مسلمان شوه د مکه کس عتاب ابن اسید عتاب بن اسید د په مکه باندې په خپل ځای باندې امیر مقرر ک جانشین او په خپل ووت بل کسه مقرر نه که حالانکه ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دغه حکمت دا وکدا مشران صحابه چې مدینه راغلی مقرر کم نو کې دي چې دا قریشونه مني چې دا همړه دشمنان هم دي دی را باندې مقرر کړ نوم د مکه کسه په مقرر کزا د مکه کسه مکه والا بته سرکشی نه کوي نبی علی السلام فوج تیار ک جنډې ور کړې جنگ کې به غټي جنډې وړې جنډې مختلفې وي نو ډلې ډلې تقسیم کړي او باغې واړه واړه میران مقرر کړ جنډو والا مهاجر او جنډې علی رضی الله عنه او سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه تورک د انصار او جنډې حباب ابن منذر رضی الله عنه تورک بیا چون کې خزرج او اوس بیا په دې انصارو کېو نو لوی جنډه د خزرج سعد بن عباده رضی الله عنه ته دا سردار او د اوس غټه جنډه اسید ابن حزیر رضی الله عنه تور کړه د دای سردار او بیا د ټول فوج نمخ کې بنو سلیمو آیت د ټول نمخ کې روان کړ ای سرا سنو سورلې وي او بای باندې امیر خالد ابن ولید مقرر ک دغه دا دسته به نو د هر دسته مشر وو نبی علیہ السلام چې مکی نه ووت نو یو زید چای تا خیف بنی کنانه وی خیف علاقه دا اغه زید چور سید دا د مکې او د مینا تر منځ ده د تخیب بن کنانا وای دغه ځکه نبی علی السلام پړاو واچ نن سبا غي ته عزیزی وای کوم خلک جمره لتلی بس اوس به ذهن کې راغلی عزیزیا د مکې نه سړې وزي مینا تزین او عزیزیه راځي دا اکثر حاجیانو د پاره د حاجی کیم وغیرہ د غلطه جوړ کړي هغه عزیزیه کې نبی علیہ السلام چې نن سبا وته عزیزیه وای مخکې ور تخیب بن کنانه وي التا پړاو واچ دلته پړاو زکا چولیو چې مکی دور کې د مکه مشرکان د قضې کې راغون شيو او د نبی علی السلام خلاف دا مشوره او جرګه کړې و د سوشل بایکاټ معاشرتی بایکاټ یې کړو د سربغم خادینه کوي د دو د مرګرو سره نکابا لور خور نه ور کوي معاملات او لین دین به سر نه کوي غم خادی بنی نو شعب بن ابی طالب شعب بن شعب باغا کمزه کې چې نبی علیہ الصلات والسلام محاصره شوو چاغه تا شبی ابی طالب وای هغه ځای کې دوی محاصره شوو نو دغه د محاصره او دوی سر د بایکاټ کومه مشوره چې شوی و نو هغه په دې خیب بنې کنا دغه کې شوی بنی کنانه کې نبی علی السلام دغه ته پړاو زکه واچو د خدا چې یو وخت داسې مو چې په دې ځای تاسو زما خلاف مشورې کولې نن هغه ځای زما کنټرول کې او قبضه کې او بیا نبی علیہ السلام د دغه ځای نه مخکې عرفات او عرفات نه مخکې حنین طرف ته روان شوی دی ځکه دا حنین د عرفات طرف ته مخکې دی دې طرف ته خو دا د نبی علیہ السلام حرکتو اخوا دشمن چو بنو دا حوازن او بنو ثقيف دای مشر مالک ابن عوف هغه خپل فوج لخکره زنانا ماشومان ګډي بيزي ټول مال او متاع راويس او بره یو علاقه دا او تاس وتوي هغه او تاس حنین ته نږدې ده اغلتا دیروتل او دا د حنین نه وای زل مجاز وته وای هغه طرف ته یو وادی ده التا دوی ډیر واچول کله چې دی په دې او تاسو علاقې کې پړه واچولیو نو د دې یو بوډا زوړ سردارو د دغه بنو ثقیف او حوازنو حنین والو بوډا چې پسترګو باندې ړون شوی و اخیری وخت کې داغونو مو درید ابن سما درید ډیر بوډاو پستر ګړوندو تجربه کارو د جنگونو ماهرو د راوس دغه ځای ته سترګو باندې وړونه تپوسه وکړه الکه کم ځای کې مډه را چولې دا یو تاس کې اوې ښا زا د اسونو زغلولو د پاره خزه محل وقوع خدا زکه زمکه دونه سخت نه دا چې سړی خوک کی خپې او دونه نرمه نه دا چې سړی خوې دا سلو بدا د وخانو د خرو د خچرو دارن د ګډو بيزو د आवाजونه د سری په میدان جنگ او د ماشومانو دا شور سکی میدان جنگ ته وګورو دا ایو ورته دا امیر صاحب سردار مالک ابن عوف چې ده دا آرډر کړی او دې د پاره کړو چې دا خزا بچی ګړي بيزي راوله نو میدان جنگ نه بنه تخته ځکه سړی خو دې د پاره تخته کې خزا دا بچی مال دولت ته نو چې خزا بچی مال دولت او میدان کې نو تخته بنه کوي بزیو میدان کې ولاړ میدان باندې پرید اچ کله دا وریدل ناغه مشر بډوي رای زانن والله قسم په الله دا خو صرف د ګړو شپون کړي ګړي بيزي راوځي دی میدان تجربه نشته غلط کار کړي خو نقصان بدای که شکست شي کنه نو دا خزه بچی ګړي بيزي بده څنګه را خلاصي بیا د دشمن او کو شکست شي نو فا فزحت فی اهلک و مالک وته وی لې شرمول وي په خپل اهل او مال کې به او شرمېږي بی عزت بشي فیصله د غلطه شکړې د سړي خو صحیح خبره وکړه خلکو چې وریدل اغا سقیفو حوازنو او یو ګره دا خو د خبره صحیح ده دی پوه شو چې دا خلک رانوس زی زما فیصله نه مني نو یوې دوی انکا قد کبرتا وکبر عقلک مړ ته بوډا شوی د عقل کار نه کوي هم شرط دی بس دوی امیر کړم اصل کې ځوانو نو جذباتیو جذباتی مشرو آخر د پوښښ د خلک قران اوړي نو د دې د مضبوطولو د پاره تور راواغشتا داسې کې خوا موټه وللاندې او سو کبره وته وی یا به می خبره مانه بس دقه ودا خزی بچی غړي بيزيوم د میدان کې او کنینو په دې د خپل ځان ورچو مو ځان خودکشي کو نو په دې خلک دباو وته بس سیدنو خو بهر حال خلکو ته وې ستا خبره مانو نو پدې کې دریت شو قتل نو ارمان یو ارمان دا سروز دا چې هم میدان ته حاضر ما او هم میدان کې نه مطلب دا چې راغلې ما ولیکن سکول نشم ارمان چې زه ځوان او مضبوط وې نو ما با دشمن په توره والو خو زنه شم کولم خو فیصله دی غلطه ده نور ستا کا دغه وخت کې د عمر 160 یا 120 سالو خو بهر حال دغه فیصله دی مشره کړي وا غلطه فیصله وا چې میدان ته ځان سره خزا بچی خزی بچی ګړی بيزه ټول راوستي دا د مالک ابن عوف غلطه فیصله او بس دا الله پاک حکمت ورکي چې په مؤمنانو باندې دغه غنیمت پرزوش د کېلتا بنو ثقيب خپل جاسوسان راوګل چې پیغمبر سکی دای سه اراده ده اجازه ځان چې کله رالل د مسلمانانو تبشیش کو چې دوی څه کوي الله رب العزت اغوی ته فرشته او خودلې امداد د پاره راغلې وي ا فرشته چولی دی بای باندې روب راغ واپس شو نو مالک ابن عوف ته تپوسو کو ویلکم ما شانکم زکه ډیر روب سره رااله څه چل دی رک نشه تبا نشه او ورته وی مونږه داسې تک سپین سړی ولیدل چې په برګو او سونو باندې ناست قسم دی چې مونږ وتټینګ نشو روب را باندې راغی او دا اندامون هم دا سیو وتلته چې چاواله ټکولیو روب پرا بارحال خدای بیا هم د دې باوجود په خپل ضد باندې ولاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم معلوماتو د پاره خپل جاسوسانو لېګل مکه نه چراوته نو یو صحابي دی عبد ابن ابي حضرت اسلمي رضی الله عنه اته ویلاړش احوال معلوم اراغه حالات یو قتل دوی اسلحه او طاقتونه او خلق را جمع کړي وو وې اراده ده د عمله نو د سروځي ال توسراو پای کېو د جاسوس په تور دیو خو په دغه او تاس علاقې کې ودیلا حنین دلانو را کوشه د را واپس شو نبی علیہ السلام له اطلاع ورکولو لپاره نبی علیہ السلام ته او تاس کې راجمای ادا الله کول داسیو چې د التن روت نو دې کې مالک ابن عوف اعلان وک فل پوجت زه حنین ته کوزیږي ته او تاس نه حنین ترا کوز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا پته نه و چې دوی دلته راکوشي وي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرکت شروع کړو البته دا اطلاع نبی علیہ السلام تراله چې دوی غړي بيزه مال متا خزا بچی ټول راوستي نبی علیہ السلام او خاندل وی تلکا غنیمت المسلمین غدن ان شاء الله تعالی زاخه وکړه د مولا غنیمت راوړل دا به الله سبا له موږ له غنیمت کی نبی علیہ السلام دا پیشنګوئی ورک او نبی علیہ السلام بس بیا روان شو ما وی اول خیب بنی کنانه ترالل عزیزیه چې ورته وای او دغه زین بیا حنین طرف ته په دې عرفات طرف باندې روان شو بلاره کې سواقعات یو واقعا دوش وچی یو حنین ته چتل پلاره کې یو کلی علاقه رااله التا یو لوی د بیر شنونه وغټه جاهلیت زمانه کې مشرکان راتلل کله چې به سجنګ منګو نو دغه ونه لبرالل کی شرکی کارونه بس دغه ونه لبرالل دغه ته به خپلې توري د برکت د پاره ځوړند کړي چې توریم سباله میدان کې کارو کی او دغه ونه تعظیم به کو شرک به کو دغل ته به ساروی ذبح کول اعتکاف به کو دغه زیت ذات انوات وی ذات انوات توی سر ذات انوات مسلمانان دې تر ورسېدل نو یو خو هغه 10000 مجاهدین د مدینه راغلی کله کې ایمان والا مسلمانان او دویم دلته سلګي ورځې مخ کې مکه کې فتح چوشونو نو مسلمو ناوی خلا پورا په توحید نو پوي نو خامخا نوې نوې اسلام تراغلی دي نو د شرک غا اثرات شته بل جنگي حالات دي نو لا پورا مقدا تعلیم او د تعلم نه د ملو شوی دغه جنگ لا نه ختم چې بل جنگ شوروش بل جهاد شوروش دوی چې کله غزولی دو نو دی خو نوې نوې مسلمانان دي نو هغه زړه خبره د جاهلیت رایا د چې جنگ لزونو بکار ده چې دې ځکه خپلې توري موري زوړن دي کو د جاهلی سوچو نو نبی علیہ السلام ته یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات څنګه چې د دې کلی علاقې والو یا د مشرکانو ذات انوات ته کنه درگاه ده د برکت او د دوا زیره نو دغه سیمولم یو ذات انوات مقرر ک هغه جاهلیت هغه خبره لا نوې مسلمانان دی غره تازه شو نبی علیہ السلام په دې خفش او غصه شو وی الله اکبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل اجعل لنا الها کما لهم آلها قال انکم قوم تجهلون موسی علی السلام هم چې کله فرعون غرق شو په سمندر باندې دوی تیر شو او خو صحرا ته وړې د نالته او قتل زخلکو شرک کاو درگاه واغ الته منجوران شو نو موسی علی السلام ته موسی علی السلام ګوره د دوی درگاه شدغه سی او درگاه مونږ لم جوړه کچ سه عبادت می عبادت هوکو نو پا موسی علی السلام په بنی اسرائیل ردو هم داسې بازي نو مسلمو دا خبره کړو نو نبی علی السلام تاسو هغه کار وکړو څنګه چې د موسی علی السلام نه بنی اسرائیل مطالبه د شرکی درگاه کړو تاسو مان ادا کوي او انها سننو لترکبن سنن من کان قبلکم بزا طریقه دنو تاسو به د هغه زړو امتونو تابعداري کوئ ایم د شرک د ځای مطالبه کړي او تاسو ما غسه وکړي نو نبی علیہ الصلات والسلام دینه منې کړل زموږ دین شریعت کې دا نشته دا شرکی خبرې دي زموږ اعتماد په یو الله وي په درګونو مرګونو بني خدا چون کې نو مسلمو نو نبی علیہ السلام په نه دا حکم لګاو چې کافر شوه او نه دوی چې مرتد شوه دغه بس نه پوي وا یو سړی نه پوي خو زدي وي یو سړی نه پوي د خبر نه ده نه سر به د نرمه معاملې بهر حال دا یو واقع شوی و دویمه خبره دا شو بدیلاره چې صحابه کرام تلل خو کافی خلک دي دولس زره کسان دي لس زره مدینې نه راغلي او دوه زره ورسره د مکې یو ځای شو نو دوی چې ځان ته وکتل چې مو خو ډیر یو نو وی وی لن نغلب اليوم الکه نن په موږ څوک زور ورې دی نشي خدام داسې د نو مسلم خلکو ویلو عام صحابه کرام او اکابرین او اټو دا خبره نه وي نو دا خبره وکړه دا الله تخوا خنش او نبی علیہ السلام دا فرمایلی مو دا مسند احمد روایت ته نبی علیہ السلام فرمای چې ولن یغلب 12000 من قله د مسلمانانو چې دوله زره فوجي کنه نو دا دوله زره فوج دونه کافی فوج دی چې دا به شکست نخوري خو که شکست او خوړه د دې وجه به بلې قلت بني دوله زره ډیر لوی شي او دلته دوی دوله زرو ده مخکې چرته بل موقع باندې نبی علی السلام ویل خو دلته عارضی شکست راغلو وجداوا چې دا خبره لګدا سي د لوی او تکبر د نو مسلمو د خلې نه وته وا نو دا غي نتیجه دا شاء الله بیا په دی باندې امتحان راوسته پاول ځل باندې چې دی ورسېدل نو بدی باندې عارضی شکست راغی ایوتا پټناستونو خراب خرابي وال ډېر پکې شهیدان شو زخمیان شو خاص کر حنین په موقع هم کړو کله چې تاسو ته تا تاسو دا کثرت د په تعجب کې اچولې ډیریو خو تاسو لا دغه کثرت فائدہ در نکړه زمکه در باندې تنگ شوا سره چې زمکه فراخه وا میدان نه تر بتر شوه خدا الله په خپل پیغمبر بیا خپل سکینه راولېګلو امداد وک نو دغه ارزي شکست شوی هغه به روستو بیا راشي نبی علیہ السلام به هر حال دا وچه روان شي دا هفته دروازه د خالی پورز مکه نه ووت او بیا بود پورز حنین ته ورسید خالی نه بود پورې سفر کړي نبی علیہ السلام چې ورسید حنین دا نو شپه پیراله نو نبی علیہ السلام وی مې یحرسنی اللیلہ زمونږه د شپې څوکیداری به سوکو کی پدې کې یو صحابي دی هغه پاسه انس ابن ابي مرصد غنوي رضی الله عنه او یا رسول الله زو نبی علیہ السلام ورته وی ز سید خو یو کار وکه یو خو په دې اس باندې کېنی اس نه به کوزیږي نه او وزې به په دې اس به ګرځي روان به ټوله شپه څوکې به هم کې او د دشمن احوال به معلومه چې دشمن چرته دی چرته پټ دی چرته پټ نه دی نو د دغه سي ټول شپاو نبی علیہ السلام چې سار شو سنت وکړه تپوس وکړه هل احسا هل احسستم فارسکم الکاغه څوکیدار خو چا لیدل نه دی دا صحابي صحابه ته رسول الله مونږ نه لیدل لږ سات پسې فرض جمع درو له مخه تباو چې سلام واړو نبی علیہ السلام اب شروع فقط جاء فارسکم خوشاله شي هغه څوکیدار امراغه نبی علیہ السلام باغ کې چرته ونو کې لري لیدلې نور صحابه ونو یې لیدلې مانځه کې وته خیال شوی نو راغه نبی علیہ السلام ته څه حالات وی هل نزلت الليله په دې ټوله شپه کې داس نه خوشې وینې آرام د پاره خوب د پاره او ته یا رسول الله الا مصلین او قاضی حاجتن مانزل صرف را کوشوم او یا چرته قضای حاجت وغیرہ نو ټول شپه مې د اس په شاته را کړې لوی کار نبی علیہ السلام خوشاله شو وی قد اوجبت فلا عليك الله تعمل بعدها جنت د واجب ش دینه بعد کته اس عمل هم نه کې دا غټ عمل او تپوسته کو سه حالات دي دشمن مخه تشته نشته و تیرا دلته خو مخه ته ماته سخکار نه شو نبی علی السلام بسار لخر برابر ک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل بغلا خچر باندې ناستو د نبی علیہ السلام خچر وا بغلۃ البیضاء سپینه خچره نومي ولې خو دلدل په دې باندې نبی علیہ السلام ناستو ډبل زغره چولې یو نه دوا زغرنی کم باندې توره کار دی دا د اوسپنې د کړو کمی سي دا په خوا استعمالې ده نو ډبل چولې ډبل چول دا پوره طاقت غواړي پیغمبر خ طاقتور مجاهد او خو دې په سر کړو د اوسپنې ټوپه پدې کې د چې د حنین طرف ته روان شو نو دې کې یو عجیب کار وشو چې مالک ابن عوف وسره چل کړو د حنین د میدان کې دا غیر چا پیر غرونه دي او زه په زیاده شواړه واړه ډیرکې او کندي نو سیو ته غرونو کې کینولیو او سه په دې کندو کې خپل کسان کینولیو مسلمانان چې کله د میدان منست شو کنه بزی پښورو یک دمه د غشو باران پښورو دونه خراب کړل چې لکه د غشو بارانو نو خامخا سړی بزان اوس پټي او د دې دا خیال او هم ګمانم نو ډیر مرګري زخمیان شو ډیر شهیدان شو او دا صحابه کرام ټول لاسه تتر بتر شو ډیر مرګري ولګیدل تتر بتر باران په شورو شو دی منځ کې ولاړ دی او دا حالت خالد ابن ولید رضی الله عنه زخمی شو او داسې نور ډیر صحابه کرام دا حالات چې نبی علیہ السلام وکتل صحابه کرام ته تر بتر دي نبی علیہ السلام سره سو کوئی نه یا اته کسان سو کوئی دولس کسان دا وسره پاتیش او سوک وی آتیا کسان وسرو نور بارہ هزار فوج تی تر به ترش ذکر سړی چرتا د غټه د لاندې ځان پټاو چرته ځکه غشي دی پیګنه غشي نه مخامه خزان بچ گئی او نبی علی السلام سره خپل قریبی او سو صحابه رشتہ داران اولاړو ګیر شاپیره یو عباس رضی الله عنه ترو بل ابو سفیان ابن حارث و دیم د تر زوی دی دا بل ابو سفیان نه دی هم تللی دی جنگ له خو لیکن دا نبی علیہ السلام سره داغه خچره داغه غواګی لاس کې نیولیو دا د نبی علیہ السلام تر دی حارث انو مسلمان شوه مخکې مړو داغه زوی دی ابو سفیان علی رضی الله عنه داس یو سو کسان اسامه ابن زید او فضل ابن عباس او عباس رضی الله عنه زید عبد الله ابن عباس روړ بازی وای قسم ابن عباس دام د عباس رضی الله عنه زید او ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنه نو ټول ته تر به تر شیو دا دی نبی علی السلام سره خوا کی چا داغه تطبیق او جوړخ دا کړی دی چې دا سلور کسان وسره د سورلې سره نږدې د دې سورلې نه غیر چا پیر او لس دولس کسان غیر چا پیر ولاړ او د اتیا کسان داسې نږدې ته تر به تر شیو خو بیا راغون شو بهرحال نبی علیہ السلام دغل تلوی بادری او خو لزکا مسلسل دغه شو باران دی پیغمبر میدان نه پری ولاړ او د تر دی زوی ابو سفیان رضی الله عنه د خچره جیلب لاس کې نیولیو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړو خو نبی علیہ السلام مخ کې زور کو نو د وته یا رسول الله مخ کې مزه نقصان تکلیف بورسی وته سو کې وی پلان کې ځکه دا د چې دا نبی علیہ السلام صحابه د حنین د میدان ته ورتلل نو دا بالکل د سحر مانځنه بعد تیار وا دغه ټیم کې ورارل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज کو الن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبرم دروغجن نیم دروغجن میدان بریدی او بل دار زما قوم خاندان تاسو ته معلوم دی زه د عبد المطلب نو سه مغه چرته میدان نه پرې څنګه پرې دم پدې کې دا حالات او چې صحابه کرام بیا نبی علیہ السلام आवाज کړو او आवाज سره واپس راغلیو برای ابن عازب رضی الله عنه صحابي دی ابانه چې اعتراض کړو وته وی چیا ابا عمارا دا د کونیا وا هل فررتم رسول الله صلی الله علیه وسلم حنین حنین پورز تاسو پیغمبر سره میدان پرې خو تختیدلې وی او ای والله ما والله رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک د مونږ به تتر به تر شي خو پیغمبر خو میدان نو پرېخ مطلب دا زمون مشر میدان کې ولاړو نو کو ټیک د مونږ هنګامي تور تتر به تر شي نو مونږ میدان پرېخ نه دی ځکه سردارم ولاړ دی میدان کې دا د نبی علی السلام بهادری او شجاعت بهادر انسانو نبی علیہ السلام بیا مرګرو تاواز کو الی عباد الله اذا الله بندگانو نو بس په دې باندې صحابه کرام بیا را غون شو واپس شو او بیا جنگ شروع کو سل کسان اول را جمع شو او دوی جنگ شروع کو نبی علیہ السلام دعا وکړه الله مانزل نصرک الله مونږ ته خپل امداد راولې نو د سلو کسانو تقریبا د شلو زرو مقابله شروع کړه اول فرشتي مراغله دا الله امداد راغې په دشمن باندې روب پریوت نو دی چې رالل نو مسلمانان واپس شو جنگ بیا ګرم شو نو نبی علیہ السلام فرمایل الان حمیل وتیس اوس وی د جنگ تنور ګرم شو او نبی علیہ السلام خپلم د خچرې نه راکوشو خور موټه لاس کې راواغست او دی دشمن طرف ته وښته وی وی شاحت الوجوه الله دې دې مخونه بدرنګ کی الله پاک د معجزې په تور هغه خوره د دشمن مخه تا سترګو تور رسول باغیرو براغه او منډه شروع او مسلمانان ورپسې منډه منډه او تختې ده شل زره ولخر او تختاو او خزي بچي ماشومان مالونه ته پاتیش نو سحر مسلمانانو باندې تنګي او سختی راغلی و او مازیګر الله مسلمانانو لا فتح ور کړو کافر له شکست ورک کله چې دا اول اول کې سار کې دا میدان نه صحابه کرام تتر بتر شو دا غشو دا هنګامی یکدم گزارونو نه نو بده کې څه نو مسلم یا غیر مسلم هم تلی نبی علیہ السلام ځان سره بوتلی نبی مسلمانانو سه مشرکین مولا بعضو اسلام نور وړي خو چون کې مکه ته خطر ونه نبی علیہ السلام د مکه د دفاع لپاره ځان سره روان کړو نو دې کې یو نوې نوې مسلمانو لا پورا ایمان زړه تنو کو شوه کلده ابن جبله ورته وای هغه چې الا بطل السحر اليوم الکه د محمد صلی الله علیه وسلم سحر نن باطل شو دا خیال جوړیا ساحر ده مکه په سحر غلبه کړه او دلته سحر ختم شو دی وی پدې کې سفیان بن دا صفوان بن امیہ د امیہ زوی صفوان د به روس مسلمان شوه دغه وخت کې لا مشرک او حنین د پیغمبر ځان سر بوتل ځکه د سردار زوی او داغه د بوتلو وجم دا و چې نبی علی السلام د نزغر اغسته د جنگ د پار نه پکې پل مفاد موزه پیسې میسې براته ملوش نو ده بوتلو نو چې کله صفان دا خبره وره دا لا مشرک دی نو د ته اوس کو فز الله فاک الله دې دا خله ماته که چپ کدا مو وای لئن يربيني رجل من قريش حب الي من يربيني رجل من حوازن زما مشریک د قریش او سړی کین او د مال خدای د دینه چې د حوازن او سړی را باندې مشر شي یعنی ک نبی علی السلام شکستو کی نو بیا و حوازن را باندې مشری کینو ک ارسله په عقیده کې ما سره او زما و سر خلاف ده خو قامی خو مې ده وګوره قام قام پرستی ورکی و کله کله دا قام پرستیم سړی په دې موقع فائدہ ورکی نو بهر حال دا سی واقع وش دا صفوان چې ده دی وی ز جهاد لو سره تلو خو د تجارت کولو پنیت باندې تلو ځکه نبی علیہ السلام ما نظر غسته اول رانز سل زغره واغست جنگ د پا او بیا درې زره نو معنی چې مطالبه وکړه ما ورته غصبا یا محمد ام عاریه پزور رانا لیکن عاریتن یې نبی علیہ السلام وینا بل عاریه مضمونه دا دنا زای کوم نه عصب کوم نه دا درنا عاریتن علم نو زغری ددنا اغسته وي بهرحال دی وسره تلو بیا وروسته دی مخلص مؤمن شو کله چې دی بنو ثقیف او حوازن وغیرہ شکستو کو منډي والو تختید الله مسلمانانو لا غلبه ورکړه او مشرکین لا شکست نو دا خلق ته تربیتر شو د دې فوج نه یوړله بطن نخله ورته وی الته وتښتیدل بل ډله واپس بر او تاس ته وختل د غریزی علاقی دی طائف وغیرہ حنین او ډیر کسان د خپل مشر عوف بن مالک سره طائف ته وتښتیدل طائف کې مضبوطی قلعه وی هغه ځان بسې بند کړي او الته د یو کال راشن مخکې نه جمع کړو یعنی که یو کال موږ محاصره ونو زموږ ضرورت به پوره کی بهرحال دې طریقې سره الله دغه حنین کې خو فتح ورکړه د دوران کې مختلف واقعات راغلي ډېر صحابه شهیدان شوی هنګامي حالت زخمیان شوی خالد بن ولید رضی الله عنه هم زخمی شوی نبی علیہ السلام تاسو کو خالص سش یا رسول الله بیم اغا زخمی دی اول تا خپل اوخه ته اوخه ناس سره هغه ته ډډه واره د ویني ته رواني نبی علیہ السلام ورپسې ورای کم ځای چې زخمی وغې نه ولا کپړه لره کړه دم چوفه پیو کو لاړې په پورې کړې معجزې په تور الله جگ جوړ دې لپاره چې هغه هم سړې ده کنه غټ کمانډر ده دارنګ نبی علیہ السلام ځان سره د غزوه کې چې د بیبیانم بوتلې وي خاص کر امه سلمہ رضی الله عنها بوتلې ده دانس رضی الله عنه مور ام سلیم ترې ودا مشر بوډه خزوا او د نبی علیہ السلام داسې رضای ترور غونتم کېدا او د مور یا دا نیا د طرف نه سرشتہ دار او اصل د مدینه د انصارونه د انس رضی الله عنه مور ام عماره یو زنانه دا, دا په اوحد کې شریک شوی او دا ما دا ډیره بهادر خزوا دارنګ ابو طلحه رضی الله عنه د دې ام سلیم خاوند دی دا انس رضی الله عنه مهرانه پلار دی ځکه د خپل پلار مړ شوی او نو بیا د ام سلیم بل خاون کړي او ابو طلحه وته وي نو ابو طلحه وای ما د خپل خزا ام سلیم ولیدا چې د سره یو خنجر لاس کېو ما ته پدې سکه ما ته وی ان دنا مني بعض المشرکین نو اب اب جاو اب عجو بطنه که چرته مشرک را نږدې شو دا خټه خو بل پیو سیرم کنه نو نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله اما تسمع تقول ام سلیم ام سلیم سوی نبی علیہ السلام یې سوی وی دا سوی نبی علیہ السلام خواند نو دا سي خزم به خ بهادرې خزه نو بهر حال زرانه هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بازه تلې وي او فرشتیم د امداد د پاره غلې او قران کې تذکرہ د وانزل جنود لم تروا الله لخر را لېګلې وي تاسو نه لیدې نو فرشتو امداد مګر چې دې جنگ کې فرشتو جنگ نو کړي خدا با په دشمن باندې الله لوی روب د دوی غردول دې کې مای نو مسلمم تلیو یا غیر مسلمم تلیو نو یو صحابي دې رست ایمان راوړې ده شیبه ابن عثمان دې تلو نو دلا مسلمان نو دې تلې ده صفان بن امیه هم لا مشرک و تللی دی دی تللی و شریک شوی و جنګ کې خو د ده پلار په احد کې وجل شوی مسلمانانو وجلی و نو وی زه ډېر غوسه ما وی چې زه به د پلار بدل پکې علم او د دې شیبه او د صفان منس کې دا معاهده شوی و چې لکه د جنگ کې به مقممو کلم چې پیغمبر غافل مونږ کنه وجلو مې بس شکار ختم شي تلی جنگ له خلګه د خپل کې مشوره کړې و دا دغه وی شیبا رضی الله تعالی عنہ چې ما به دا کوشش کاو چې چرتا مقومم چې پیغمبر باندې گزار وکم خو لیکن ما چې بکله مې اراده وکړه نو الله پاک بز سبل سبانی مشغول کړم وس به مې ونش د اسلام غ یقین زما زړه ته کوزیدل شروع شو په یو موقع می وی چې کله د ارزی شکست شو پیغمبر یوازې او میدان کې مې چرآ شاله کدا موقع ده نو یو لرالم نو چرالم ولا یو طرفنا نو چې گزار مې وکاو نو عباس رضی الله عنه ولاړو مې دا فطره دې بنانه بچ کی نو دې بل طرف تراتوش نو طرف ته ابو سفیان ابن حارث ولاړو مې دا خو د تر زوی دفاع به کوي نو شا طرف نه ورله بیا رالم چې رانیزې شم او څنګه می تورا راستم آی چې گزار پیو کم نو یو سره لمبه زمو د نبی علی السلام تر منځش وزر ما مخ پټ کومه لمبه می مخ نه سوځي وای پدې کې نبی علی السلام ولیدم ایما ته یا شیب ادنو منی اے شیبه رانیزش چې ورنږدې شم به سینې را الله سکه خدا سي او ای الله ما زبان خو شیطان الله دا شیطان لری کې د لکه ما پسې ګرځي گزار را باندې کوي وای چې ما فرفات را سیله چې سر مې پیغمبر ته اوچت ک او پسورلې ناستو نو احب الی من سمعی و بصری و قلبی الله زما دنیا بدلک پیغمبر را ته د خپل ځان نم زیات محبوب شو بیا می اسلام راوړو بهرحال دا خو د حنین س حالاتو چې دغه ځای کې الله شکست ورکو مشرکین وتا او غلوی زور ولا مات ک او خزی بچی ماشومان ګړي بيزه آغا مسلمانانو ته غنیمت کې لاس کراله خو نبی علی السلام هغه جغرانه ورته وي نن سبا چې سړی مکه نه کلا عمره کوي عمره د پاره جغرانی تزي احرام تړي دا میقات ته قریب میقات ته تقریبا داسې 25 کیلومتر نمکه نه بار جغرانه نبی علیہ السلام هغه د مشرکین او خزه بچی مال دولت ګډي بيزي په زورګونو تعداد کې هغه جغرانه تولیګل ځکه لا جنگ ختم نه دی یقین لا نشته نو نه تقسیمي غنیمت او باغه صحابي مسعود ابن عمر الغفاری رضی الله عنه مقرر کو سو کوئی بدل ابن ورقه خزائی په مقرر وته د حفاظت کوا او خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکی دا ډلې تقسیم شو تختې دل سرداران سره دا لښکرو څه او طاس ته لاړل، څه بطن نخله ته، څه طائف ته، نو نبي علیه السلام دی پسې بیا مختلفو اطرافو ته چرته خپله لاړ او څه پسې نور صحابه لېږلي دي، نو بیا غزوه د اوطاس شوې ده، د طائف شوې ده، ان شاء الله هغه به بیا وایو. اقول قولي هذا. الله